سورت دوی سیو اول ایسا دا اول آیات نه 151 پورې او دوی مې ایسا د 152 نه اخره پورې فذكروني اذكركم دی اول ایسا کې دعوت ال کتاب سره د مناظره د يهودو دا به تور تمهید روړې ودا ایسا د دې رستو د پاره دویمه حصہ کې اصل موضوع شروع کی د فس قرون یذکرکم نه بیان د خلافت کبرا خو پینځه خبرې کوي تهذیب الاخلاق تدبیر منزل سیاست مدنی کې ملکگیری یعنی د ملکونو فتوحات او جهاد او ملکداری د ملک نظام چلول او بیا پینزم خلافت بین الاقوامی حکمرانی دا پینزه خبره د خلافت کبرا کې به بیان شي داول عیسی چونکه دعوت ال کتاب او يهود سر مناظره وا وجه مونږ ویلې و يهودي ځکه دلته مخاطب کړي دي چې دقه ذمہ داری د خلافت کبرا نبوت او امامت نبوت او عالمی حکمرانی د بنی اسرائیل تاواله و په دې میدان کې مخکې هغوی ولاړو هغوی د خپلو کرکوتونو د وجې نه خباستونو د وجې نه ناکام نبوت هم ته واغسته شو خلافت هم ته واغسته شو بنو اسماعیل ته منتقل شو محمد رسول الله سلام چونکی دی په دې میدان کې مخ کیو نو د دوی تاریخ بیانې یو دوی له دعوت ورکي اوسم کامیابه لار شتا قران او محمد رسول الله سلام اومنه مخکم په خپل کار کو اوس با د محمد رسول الله سلام او قران ما تحت وکینو کامیاب بش خود دوی ته دعوت شو دی د فائدې خبره و دویمه تاریخ مونږ د پاره وای ولی ناکام شو ناکامه اسباب شو که کامیاب وکړه وروجو دغه اسباب سي چې دا امت پکې غور وکي دا غنا کامه اسباب نه ځان بچ کیو د کامیابی اسباب خپل کی د د پاره دا اوله حصہ به تور تمهید وروړي او يهود سره خبري کی او اوی ته دعوت دعوت شروع کړو ذالک الكتاب دا دعوت ال کتاب راشه قران ومنه او په دې دعوت کې دا خبره کوله دا کتاب زکه منل غواړي چې هدل للمتقین دی یو انقلابی جماعت پیدا ک متقین پیدا کړ دا د الله کتاب دی فائدہ مند دی انقلابی جماعت پیدا کړي دا کتاب انقلاب دی دا سه انقلابی جماعت قدوسی جماعت د صحابه پیدا کو چې نهایت با اخلاق مهذب شجاع بهادر او خدا پرس دا د دې تعلیم اثر د قران اوس په کوم اصول باندې په کوم بنیادونو چې تاسو تورات ته د الله کتاب وای نو په اصول بنیادونو د قران هم د الله کتاب او د دې متقینو درې صفات بیان کړو یو د دوی نظریه او عقیده او د نظریه بنیاد یومینون بالغیب دکی ایمان بالغیب دویم دا سه خدا پرستی په کې راغله د چې یقیمون الصلاه عبادت کوي صلات قائمي بلکې اجتماعي نظام قائمي او درم انفاق د انسانیت د خدمت د پاره مال لګي سرمایه دا انسانیت د فائدې د پاره لګي او د مال لګولو همت او جرأت پکې د قران پیدا ک او الله رب العزت ته د دې په ذریعہ سرمایه پرستی د دل دماغ نه استل او بیا په دې یو یو موږ تفصیل کړو اوس خو تفصیل نه کو خلاصه وایو پرون شوی موازنم کړو ایمان بالغیب دیو مت خلقو کی سنگ پیدا شو او ستاسو کی سنگ دویم د منځ او د صلات د قیام پابندی دیو مت کې څنګه رااله او تاسو حال سو دریم مال لګول سرمایه پرستی ختمېدل د قران والو کې څنګه رااله او تاسو سونه سرمایه پرست دا درې تقابلونه اوس کم کتاب چې دقه سه خلق پیدا کی چې د ایمان بالغیب حالت کیفیت د ابوبکری د منز کیفیت دی چې ټول شپه الله تعالی اړي چې دا عید قیام الليل تذکرې ستاسو تورات کیم دی تاریخ کیم دی او الله هم ستایلی دی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما نو چې دغه سي د مونږ پابندي د انفاق حالت دی چې څوک د ملک د ملک د کور ټول مال او څوک نیم مال وروړي ستاسو حالت دا ده کلام الله وورید او بیا و حتا نر الله جه د مونږ حالت هم دا یو سجدي حکم شوی او ادخل الباب سجدا یو منټ د پاره سجده ونه کړی شو د مال حالت هم دا دی دونه کنجوس وې چې وی به چې والله فقیر و نحن اغنیا موږ نه غواړي نوز دی کتاب داسې خلق پیدا کړل او ستاسو د کتاب منا جوړ شوی خلق دغه سیو نو چې تاسو د کتاب نه جوړ شوی داسې خلق وی او بیا مغه کتاب الله نو قران خو په طریقه اولاد الله کتاب نو دا ورله دلایل مش بس زمن کې دلایل امراله او بیا والذین یؤمنون بما انزل الیک تیرا تک یادم نو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالاخره هم یوقنون دا د یو اعتراض جواب شاسه وی چې قران کله کله داسې کوي یو خبره کوي خود توالت د وجه نه سوال پری دی جوابو کی دا د سوال مقدر جوابی دوی چې کله دا مخکې خبره وره دین په دې هډېره بدی لګیدلی کنه کنه زړه ولا چي او پرون مو ویلې وې تفصیلی کن نو درانی خوش دوی نه مړه د مکه جاهل خلکو جټ نه پس پویدل نه سلیدلیو تا وته قران پیش کوي امننا دا کمال نه دی کمال بالا او چې د دغه دور او د دې زمانه تعلیم یافته او علما خلک ایمان وروړي قرآن جواب کو الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك دا سه خلقم په ایمان راوړل دي چې ستا دا منل دي او ما انزل من قبل کې منل دي یعنی اهل کتاب ایمان راوړل هغه ته اشاره ورقه ابن نوفل مکه کې او مدینه کې عبد الله ابن سلام او انصار هم خو تاسو زیره سر خلکو تعلیم یافتاو او مولیانو پوهانو خلکم دا قران منلو دغه اعتراض جواب یو او د دین بعد بیا اولایک علی هدی من ربهم اولایک هم المفلحون سره د دغه قران نه مستفید خلکو مسلک ته صحیح مسلک وي دا صحیح مسلک دی دا خلک په صحیح مسلک روان دي صحیح لار روان دي اولایک علی هدم من ربهم تاسو نه اهل کتاب یهود نصارا بنی اسرائیل صحیح مسلک باندې عامل ندي بلکې په صحیح مسلک عامل قران والا خلق دی اولایک علی هدم من ربهم او هم المفلحون دنیا آخرت کې کامیاب هم دی او په فلاح باندې هم خبره شوی دا خو د پرونی سبق خلاصه لکه بعضی مرګري پوي شي ویني دوباره خلاصه کې څه ذهن کې راشي یا نوی کسانینو نو خلق دو گروهونو جماعتونو کې تقسیمی دا مخ کې دا هغه جماعت تذکره و چې مستفیدین او متاثرین تاثیر د قران کې دوس هغه مخالفین هر تحریک د حق چې پورته کیږي خلک دوه ګروپو جمعه د شي نو یو جماعت ګروپ مخکې بیان شو دوی مستن ان الذين كفروا منکر او دا هم سیندی سے و لاهوري سے وای چې دراصل د یو سوال مقدر جواب دی دام اعتراض دوی دو چې دا څنګه معاصر قران دی قران وورید او بیا هم ډیرو ایمان رو نړ مکه کې قران وورید هډیرو بیا ایمان مکه کې رو نړ کړ دوی د استعمال نکړه نو شفا او علاج د کم ځای نه راشي خو که چرته دا دوی نه د استعمال کړي نو دا سړی دی سباله دا بانه نه کوي چې ډاکټر ماهر نو ها اسی بھائی ډاکټر والا علاج استعمال نه کوم مړه پس نه پويږي نو دا بانا سبا ما جوړوي چې ډاکټر ماهر نو تا خپل دوی نه استعمال کړي ان الذين كفروا ستاسو نقصان دی د قران نقصان نه دی کچرته دوی د قران د تعلیم او تربیت طالب وې طلبګار وې او د عمل پنیت راغلې وې او بیا ایمان نه نصیب شوه نو تاسو بیا وی چې د آسماني کتاب نه راغلی نه ان الذين كفروا او ختم الله علی قلوبهم سرا د دوی د دې شامت اعمال دا کم نتیجه چیراله کفرو داغه وجه بیانې ولی په اثر اونکه راغلی نه دي عقل سوج وکړي، غوږ باندې واوري، سترګو باندې وویني، دا درې غټ اسباب د اصول علم او د فهم کم حواس چې الله دوی لا ظاهری باطینی ورکړي دي او د حق د اصول ذریعہ ده ا دې ظالمانو ردی کړل او ضایع کړل نو ځکه د قران نه اثر قبول نک وس ختم الله علی قلوبهم نور دې کې لفظي مناقشه دې منهج کینی بابل کې وای صحیح ده کنه باغې ته پریدو الله خو بس هغه سیندی صاحب هغه مقصدی خبره راځي او صرف ترجمه کوي تفسیر کې دغه خبره ولان ترجمه ای نه دا چې دا ختمه ستوي او علا قلوبهم باندې ختم او سم ولي وي او علا بصار باندې غیشاوه ولي وي او ها او بیا نسبت الله تعالی او شان دا خبره دا د انقلاب خبره تراله نور پرې ده تفسیرونه ډک دي ابا بل منهج کې ان شاء الله رستو وایو ومن الناس من یقول خدا طریقې چې د سیندی سیب ترس کې دا ده چې د سورت د رکو رکو مضمون بیانی رسو مونږ بیا د رکو عنوان وای د رکو عنوان وای زموږ د شیو د حضرت سے په منهج کې دا دی چې د صورت داوا او بیا د هر آیات عنوان دا هر آیات عنوان نه وای د بس د صورت داوا او د رکو عنوان د رکو کې دا خبره ده بس نو د مخ کې رکو کې سوا دعوت ال کتاب اوس د مرکو شوروش د دوی مرکو کې اقسام د منافقینو او داغي امراض دا بیانې دا خو د رکو عنوان شي اوس آیات تراز ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دا بیا د سوال مقدر جواب دی اعتراض جواب ادا چې زمړه مکی والا خو قران نورې د لزکه ایمان راوړل نو مدینه کې خو خلکو قران اورېدل او کنه بے ایمان والے راونړ لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول او داغه مرګري یو قران ته ناست عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق پټکه غټوالو ګیره غټه پرېخه وا پنسیو چې تکړه وي پاول سب کې با ولاړو او دومره غټ حرامیو غټ کنه چې کله به نبی علی السلام منبر ته کیناس تقریر وکاو بیان به ال په ایمان باندې خوشاله شه راجخ شه الله رحم کړي پیغمبر را لېګل او د دین خبره کوي راجخ شه خلک به را غونډول د منافقت خودو د پاره چې لکه زخم مرګره او نورې شاته حالت دا ده چې نه پیغمبر پریدي نه د پیغمبر خزه پریدي او الزام په لګي او قاره اعلانونو په ایمان خوشاله شه راجوخ شه پیغمبر خبره کوي الله رحم کړي پیغمبر را لېګړي عمر رضی الله عنه یو ورځ ته بیا د اعلان وکړه ته چلخه منافقت اعلان کړي په ایمان خوشاله شه راجوخ شه نه بکه عمر خو پوي او ته دا چې منو نورې چپ کې نه بس منافق دلته داسې کې بار ځکه په هر بیان او درس کې ناستو مجینبوی کی منځونه کول قران د پیغمبر اوریدلو بیا ایمان راو نړونو کدا د الله کتابی او معاصرین او د اثر ولیونه خو نو جواب ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين او جواب دا ده د نبی علی السلام مجلس ته دا خلق بغرض تعلیم او اصلاح د سره راغلی نه دی اصلاح خو د هغه چا کوي اثر په هغه چا کې ښکارا کوي چې خو په نیت د اصلاح په نیت د تعلیم راشي کنه نو د سپنیت راتلل ورستوي کنه بلکې هغوی خو په دینیتو کنه رسونه وي او مخ کی وی یخادعون الله والذین آمنو نږدې جواب مو کو دلته مو د دوی راتلل د دوکیو بغرزه اسلام تعلیم نو او ناسته دلته وا زړې بلځو او دلته راتل صرف استهزاء نو دی بغرزه تعلیم اسلام دی راغی درسونو کې پروګرامونو کې جلسو کې په دې نیت نه چې سوورم په دې نیت چې سوي جاسوسي کوي لاهوري سیب لیکلي تفسیر کې وای جیسے آج کل سی آئی ڈی خفیہ پولیس والے سپیشل برانچ والا او بل او بل سره راځي درسونو جلسو کې دی لکینی چې سوي اب غرض نه اصلاح راځي نو پای باندې بیا سلګي اس نه لګي لاهوري سه وی ګوروي زموږ د جلسو درسونه دا خلک راځي کینی کله هوري سه خود سیندي شاګردو نه هغه بس د نظام خبره کوله غریب بمر وخت جیلو پکړ دکړ ولې دا ویو هغه وخت انګريز وخت کې انګريز نه بادم نو وی لکه زمونږه سی آی ډی خفیه پولیس وی بغرزا تعلیم اسلام نه راځي اخو سماعون لقوم اخرین جاسوسی کوي منافقان یا جاسوسه لراتل منافقان استهزاء لراتل منافقان اسه منافقت لراتل یخادعون ځکه قران که اثر نه دی خوله نو دا وجره نو دلته مو مغه جواب شو چې د قران د تعلیم او تربیت طالب او عامل په نیت راغلی وي او بیا ایمان نه نصیب شوی نو بیا به مې چې د الله کتاب نه دی خو دې خو راغلی په دغه نیت څنګه چې کفار اورېدل نو او صفات بیا بیانې نو د منافقانو صفاتونه دي اخی هټول دی به سبب بیا دی بل منهج کې وایو نو یخادعون الله والذین آمنو اوس مثلهم کمثل الذي استوقد نارا مثالونه دي دلته دا خو د اعتراض جواب او امراض اعتراض داو چې مدینه کې خوریدلی و ایمان راونړو وای په دغه نیت دا تعلیم او اصلاح راغلی نه دي او دا مرزونه پکې خو خادعون او نحنو مستاجو نوس مسلوم که مسله استوقد نارا کې اقسام د منافقان دا اقسام دي سیندی سی وای زمون بنز امثال دي دغه دوه ډلو یو دا اول د کافر دویم د منافق باغی کی وای ابل منهج کی خو سیندی سوی دا اصل کې اقسام المنافقین چې منافق دو قسمه ده یو غیر قابل اصلاح او دویم قابل اصلاح یو هغه دی چې اصلاح ممکن نه دا چې ابتدایي غونته منافق دی ورکوټه منافق دی تازه تازه منافق دی او یو پوخ دی پوخ قابل اصلاح نه او دا نوې نوې قابل اصلاح بعض اوقات نو قابل اصلاح او غیر قابل اصلاح دا مسلهم کمسل الذي استوقد نارا فلما ضاعت ما حوله ذهب الله بنور وتركهم في ظلمات لا يبصرون سیندی سوی دا منافق یادې کوم مفسرینم الته وایو بل مناجی کې چې دا دوه مثالونه چا دواړه منافقانو سر لګولې دا چا تقسیم کړي دا یو د کافر او بل دا منافق زیندی صاحب دواړه منافق سر لګی او دا ولې منافق دی کنه استوقد نارا فلما ذات ماحول ذهب الله بنور وتركم في ظلمات وګوره فلما ازواءت ما حوله غیر چا پیرا رڼا د قران خوروا دی مدینه سره ولګوا مدینه کې دی د قران نور نه خبر شو ورته جمعات کې ناستمو خو لیکن داوا چې فائدې و نه غستنو ترکم فی ظلمات ومغه نفاق او ګور سمن بکمن عمیون فهم لا يرجعون یعنی مطلب قابل اصلاح ندی قابل اصلاح نه کېدل دې ټکی نه معلوم شي نو یو منافق هغه دی چې قابل اصلاح نه دی لکه مثلهم کما مثل الذي استوقد نار او سمن بکمن عمیون فهم لا يرجعون دا اصلاح قابل نه دی نو په دغه وخت مزایه کاوه دا ورنه قسم او دویم قسم قابل اصلاح ده دای تذکرہ په دې بل مثال کې کوي اغا مثال خو وی خو یکاد البرق یخطب ابصارو کلما ازالهم مشو فيه واذا ازلم عليهم قاموا کله کله رڼای نه کنه نو د رڼا پسې راځي او کله ودرېږي مطلب دا شو چې د دکم د استفاده والا استفاده والا صلاحیت ته غلا پورا سلب نه دی وګوره پسې وای کنه سلب نه دی ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم که الله خوخه وای نو الله به دقه صلاحیت هم ختم کړي وي بالکل ودا مخکینو غوند سمون بوکمنو خو ان الله علی کل شیء قدیر قادر دی خو لیکن فی الحال دا سینې دی کړي ولې آیات دا سه وکنه ولو شاء الله لذهب بالسمع وابصارهم ولكن لم يشاء فی الحال لا داسې نه دی کړی د استفاده غ صلاحیت پکې لا شتا ولشتا کلما زالهم مشو فيه راضی کله کړه او واذا ازلم عليهم قامو نو قابل اصلاح ده کله مهنت پیوشي نو دا سړی سميږي نو دا قابل اصلاح شي او بیا سیندی سے وای وای دا دو قسمه ولی دي یو جدا دا دا قاعده ده هر قوم هر محکمه کې خلک وی دو قسمه یې کړه یو هغه خلکی بانیه کار بانیه کار د کار بانیان مقتدره طبقه ای د نفع نقصان ذمہ داری مثلا اداره د محکمه ده کنه هغه اداره محکمه جوړ کړي دا مشران دي بانیان دي نو بس جوړ کړم د دوی د په سرم د دوی د په نقصان مو ما خپکیږي او فائدې مغویله ده ارس دا ایسر له بل وې زمړای شد شد کو نه شد زه سو کوم نیو قسم خلق دی دویم قسم هغه معاون کاری معاون کار بانی کار نه ده معاون کار ده کار کې معاونت دا وی قاعده ده وی د انګريز حکومت هغه وخت انګريزو کنه وی د انګريز حکومت کې هم داسې دي کنه او یو هغه دی چې بانی کار دی ټول حکومت ارسه دای په سر دی نه په نقصان دوی ماوینه کار دی دای کار صرف ډیوټي ده اې که فائدې کو نقصانی ډیوټي کو نقصان رسی او کو فائدہ رسی اې زه سکوم دغه می ډیوټي دا تنخواه ملاویږي زه سکو که غټي وسو که کارخانه دا ودې پکې ملازمه وي که غټي کنه غټي زما تنخواه کیږي دغه قسم خلک نو دقه سی سیندی وی وی د محکمه نفاق نه نه او سمو اصطلاح محکمه نفاق په دې محکمه نفاق کې دوه قسمه خلک دي یو بانی کا دی لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول غونته چې دا د نفاق محکمه جوړه کړي وا پیغمبر مقابله کې او دویم ماوینه کارونو ادونه عین فی نقصان فائدہ نشته خو هغه د غوی په خبرو کې راغلی دی او نوره که شرمیږي عبد الله ابن ابی ابن سلول په کې شرمیږي او که څه فائدہ کامیاب شونو اقتدار بداغي د ته بل څه لګه فائدہ کی نو زکه دوه شو هغه اولنې ناقابل اصلاح بانی کار دی د نفاق او دا قابل اصلاح نه دي او دا قابل اصلاح معاونه کار دې دوه تقسیم کړ به د عبد الله ابن ابي ابن سلول متعلق ویل دي یو اضافي خبره کړه باندې نفاق وکنه وې د په پیغمبر الزامات هم لګول ډېر الزامات لګول نو یو بل الزام اخو به سورته توبه کې الزامات راشي کنه نبی علیہ السلام ته وی دا تقسیم دی عادلانه نه دی خپل لور کوي دا کوي هغه کوي ډیر سوره توبه ډکاله په کور والے ولا الزام لګاو په عزت ولا حمله وکړه دشمن سره ولا رابطه جوړ کړي دا خو کول خو یو الزام بل لګولیو اداو چې دا خو مړه مذهبي سړی دی سیاست سره سکار دی د الزام مخه دا نن هم سیاسي لیډران وای دا سیاسي خلک وای مولیانو سیاست سره سکار الکه زه دا جمهوریت سیاست نه یادوم شرعي سیاست او دې سر بم کار نه لري کنه مولا کی دوړ مړه چرته نکاح پړاوي منځونه کوي دم درود چوي د دې سیکولر لیبرل خلکو د پاکستان د سیاسي بلکې د نورو ملکونو د مولا متعلق ذهن دا دی چې مولا به صرف دم درود کوي ماشوم له وغوک کې اذان کوي مړی بلام بی جنازې به کوي منځونه به کوي چوفونه باچي او دا د بدعتیانو به علم جاهلانو دغه تصور خلکو لور کړی 50 فیصد په کلاس د چا دی د دې خپل دی 50 فیصد غوي دی دا ګنا وټول غوي تم نه کوخه س کارونه کې زمونږ ملاسي دا د اخونانو امانا امامانو د بدعتیانو جاهل مولیانو براینا مولا ده دلسو صورتونو والا اقبال هم وی امامت کیا ہے قومو کی امامت کیا ہے امامت ستوي او د قومونو امامت ستوي وی کیا جانے یہ چار رکعات کې امام سلو رکعات والا امام په دې سپويږي چې امامت ستوي لکی او د قومونو لیډینګ څنګه کی امام خو هغه دی چې ني جایلو کله ناسي اماما دا قوم لیډینګ کوي پیغمبر کو ابراهیم علی السلام کو د امت له د نبوت په ورثه کې د امامت ورکړی دی دا ته سیندی خی څنګه امامت بای نو هغه امامت باندې نه دی پوي نو وی کیا جانه د قومونو امامت د قومونو امامت چې قوم لیډینګ څنګه کیږي قومونه خلک څنګه چلای وای دا د قومونو امامت کیا جانې یا چار رکعات کې امام سلو رکعات امام په دینه ټول عمر په منبر باندې قصې کړې دي او ټول عمر باندې صرف اقیم الصلاه او زکات او غماله دغه ده کنه امامت سپیچ ادقه ته امامت ده امامت ډیر لوی وسی مفهوم ده ډیر لوی منصب ده خو موږ نه ده پیژندل بهرحال نو دقه لیبرل سیکولر او سیاسی خلک وای چې د مولا د مذهب جمعه سره کار دی سیاست کې کار ولې لري د دې جمعات نه باز نه روزي د به د جمعات په دې چار دیواره کی وی مولا کی دوړ مسجد تک نو دا عبد الله ابن ابي بن سلول هم وی دا اعتراض کړو په پیغمبر سیندی وی چې دا یو مذهبي سړی دی سیاست سره سکار خو مکه کې چې کم مذهب کو هغه دلتم کوا نو دلته د ریاست جوړ کو د ریاست سربراش وی ولی دا وای ځان د پاره وي نور دا بېمان خپوي دا خو ځان د پاره سیندی صاحب دلتا او لاهوري صاحب دلتا خپل تفاسیرو کې واقع ویل د بخاری روایت نبی علیہ السلام اورز ماوی د سیندی صاحب لنډه خبرې د نور بار پسې بیا ته سیرت او حدیث را لې د وګد پدی شي ورنه کتاب کې داسې لنډه لنډه خبرې نو مار ته پرونه مې وی چې دا سیندی خبرې سدي د شیخ کابل د شیخ خال شیخ صاحب خبرې دي نه تمهید لري نه تفصیل لري نه د دقه سي قاعده کلی خبرې کوي نوز د خال شیخ په خبرو سو پويږي چې خو پوره علم لري او یا غزه ته گزارو کو د اجتماع کې یو خیمه بیان پوره نه اورېده د لکانو بل ځای طرف ته روان کړم تیر اجتماع کې زه دغه پابندۍ سره بیان اورم زه د مشرانو خامخا بیان نورو نه اورم او د مشرانو اورم او تاسو د مشرانو نه اورئ دا نور اورئ چرته لاسونه وای راوي لوډ سپیکر غورځي جذباتي اواز خوګ را خو کی تطړو دا طالبان او مولیان برا منډه او دا ټول دغه بډک شي او چې کله شیخ عبد الشکور نو دا مولا طالب بدبختم تی روان شي که شیخ عبد الجبار لګیا شي نو دی تی روان شي هغه سړی خبرې کوي دا بل ګرانې خبرې کوي په مفتی سراج الدین پویګونه چې په خبره نو دا راته وای چې تاسو به فکر سوچ د چانه له جذبات والا نه خوشوازو والا غریب په خپل نه دی پوه دا ته یقینا هم دا خلک نه دی پوه چې شاد څه ته وایي غزو میدان دا په هغه سړی پویږي چې یا سپینګیره ده او یا په هغه سړی د الف نه یې په پروت ته پوی ده چې د دغه سپینګیرو او د غمړو بوډاګانو باباګانو خپو کې ناسو خدمت ولا کړي اشاره مې وکړې پوښوي نمونه نه علم سره سو خپه او خوشاله نشي خو لکه چا چې دی شيوخ سره صحبت کې وخت تیر کړي د ځوانانو کې یادوم حماسرو کې خدمت کړي دي په کلونو وسره ناشتي سفر هزاره دغه په ټیکی ټیکی ځان په کړي هغه په اشاد پوي او دا د طیب شي خبرو مخ کې یو مجلس کې وسره ناس ما وتوي یو مجلس کې مې جی حالات باندې نظر دې سړي دا شی کم خواروان شي خطیبان څه کوي مناظرین څه کوي طالبان څه کوي ما ته یاز خپې پویم مې دغه مې وی چې اوس ته الله دی عمر در کې را کنټرول وکړه نو بیا په دې تبصره وکړه هغه چې کله مفتی مشتبه صاحب جیل نه وروت کنه سلیم خان تر یو ځل خوروته نو مومندو کېو هغه نه یادو من خو جدا واقع هغه التم زور غل چې وروت نو دویمه درې مورز تلم نو پنځپیر ته مورن شیخ صاحب سره ملاقات نو زمونږ د اشمت صاحب امیر صاحب زمونږ شولدی صاحب نو شیر محمد شولدی صاحب امر سره مجلس کې ناز نو دا ټوله خبره ایم ناز نو بیا ما ته وی وی زه په دې پویم دا د شیخ صاحب الفاظ دي چې زشات مشن اصل خلق سوق دي وې دا هغه مولا دی چې په مدرسه کې ناس دی او درس تدریس کوي طالب تیاری دا اصلي شاتی دی دغه په دې مشن پوي دی ای په دې خپوي دا چغي سوري چوي د نه دي خو زبر سکینو چلو ویلو نو خبره اصل مې دې پورې کوله چې مون خلک فکر چانه الو فکر لاندې نه مالې فکر دا غچ سو سپینګری موجود دی غینه والے دا فکری انتشار ولې پیدا شو فکری انتشار دی په یو مدرسه کې د یو استاد شاګردان دی یو کسل دینو سونه افکار دي سل یو شیتا غ جایز وي دا بل وته ناجایز وي دویم پکې معتدل دی دریم او اشتا دا بل وي نشتا جګړې مباحثې شروع دي الکه ولې تاسو د جدا تنظیمونو خلک یې کده یو او تاسو د یو استاد شاګردان یو کده سلو خو وجه سره وجه دا ده چې مونږ په دې تر اوسه پوینو چې فکر با تحریک با دغه پویا با چان اخلي نو مونږ اکثر د هغه خلکو نه لو چې بلا پوی نه ده صحبت یې نشته دا نه بنه دی پوي کړ یو مسله دوه پویلو ته نه وای ها علمی خبره نه کوم علمی تحقیق محقیق بکای او سړی خو علمی تحقیق جدا شه دی او تحریک فکر جدا شه دی ها نو یا موږ د اخل کو نالو چې اغي پوی پینې دي نه صحبت شته بنیادی شی تاسو ویلی دی په علم الحدیث کې راویانو قسمونه دي د ټولو نه قوي مضبوط راوي سوکي ها چې اتقان فی الزبتی دا زه برابرۍ او کثرت الملازمه الشيوخ صحبت بنیادی شی دی پراوی کی ناغه خلق دای په زمون یا دا غدای او یا د طالب رهنما څوک دی بل طالب دا طالب د سره لګیا دی د نه متاثر کیږي بل بل نه متاثر کی د چې د باندې کم مهنت کا غفه کوي واغس استاد دې دا خلوش لیږي ځان دې ستړي کی دغه غ بیا نوري بلکې پاغه استاد شکی شي د مداهن دی دیم سره مداهن شو الکه ایمان عقیده ته دو خلو مداهن دي شو تنه پوي خو بعضی خبره سړی دغه سه کولو نشي کولی چې توس یو یو ویم خوځه خو خبرم دا کولا چې بیا په استادم شکی شو د طالب په خلی باندې یقین دی او د استاد په خلی یقین نشه چې هغه پوی دی هغه په دې ارسه پوی دی مخکې رسو سری نو دا یو لوی مسله خبره مې دا کوله کم خانه کم خالاړه چې دا مشرانو نه سړی فکر اخلي ها مشر نه اخلي نو د سیندی صاحب خبره مې کوله چې داغه خبرې د شیخ خال شیخ صاحب خبرې نو چې سونه علم او داغه گزارونه نو مایغه تیر کال بیانو زناستو او اتفاق دی چې زمو داغه بیان اکثر یو ځای راځي مخکې ورځو کې اجتماع دیچ اجتماع کې بیان نمخ کې مافته بورز بیانو نو بیان چې کم کسان راځي لاندې مهمان خانه شان جوړ کړي کې ناز چې زه هلته لاړم نو مفتي اکمل صاحب راته وی چې مفتي مشتبه تا راغواړم دله مې ولې وی هغله به بیان ورکو هغه بیان نه کوي مې راوې غواړم نو راغې نو ما ورته وی شابه چې اسکه چې برزو سټیج وی چانه منی ستا منی وی سلا مې بیان کو کړ وی ستا بیان دې مې ستام دې وی ستا بیان تال تکوزل تناسه مورم نو مې ستام دې ماته یې زنه کوم ولی بس نه کوم تو کنه بیا ما ته باندې دا وکړه چې بره خال شیخ صاحب نه سه سنگ وکم مې بزرا کوس کم نو ما له کولګو مې شیخ صاحب ته وایا ما ته یاد کچوي چې مشوره کو بس شیخ صاحب را کو شو راغی لاندې ناستنو ډېر خبره مکړه مې دې بیان نه کوي زه خو به زور نشم کولی مې نه تاسو به زور مکوي خو په ترتیب کې د بیان شته نه زینوي بیا غلطه کوي لاړ شاله کا بیان وکا نو بیا څه خبره نو هغه مصباح خو چالاک دی خبره زرا واړو ولا نه ته وی شیخ صاحب کم متن بوي صح کله کم متن بوي کنه ماته مفتی سے وی دې سوي کم متن به یو متن بووم او زه ته ویاز به تشریح وکای نو به خاندل وی زما په خبرو یا مشتبه پویږي یا یاس پویږي دی بیا تشریح کوي خبره مې دا کوله چې سونه علمو سمره د معلوماتو نو بس د شیخ خال شیخ سیبو د سیندی په خبرو بم پویږي او چینون به پینې پویږي یو مولا او ما ته چاوي وی وای چیرې دا سیندی ترس پکې کم زین راغی او د مفتی ایاز وی مې دا پکې کم زین راغی دا پخوانو خطا غریب سړي دلی نه دي او دوی مدا دا چې غریسانه خبرې مې نه دي چې مولانی د سیندی په خبرو نه پويږي مې زه په داوی ویم دا کتابونه تفسیرونه دل در کوم مطالعه کو د دین اخذو کا دا غسو دا مې ته په پویګې نه نو ته به وکې سر کنه سانه خبرې ګینو سه مې اول خو ته دا پته نشتا چې د سیندی کم کتاب دی او کم تفسیر دی او نومیاله وی د شیخ القرآن استاد د سیندی په فلسفه پویدل اسانه خبرې نه دي او مې بیا به د خیر زه درکم خو ته لګو ګوره او زه د یو صورت خلاصه ته جوړه ک نور تفسیر نه خلاصه غز میدان لس کاله پښتنو متل به مالګه روټه او خرومم اسانه خبرې نه دي ښا دا سیله موضوع غواړي هرچا کمال او هرچا کارم نه دی ښه خو بهر حال خبره مې سکوله خبره مې همدا کوله چې اغا عبد الله ابن ابي ابن سلول دا اعتراض او سیندی سه وای چې مذهبي سړی دی او سیاست سره یې سکار نو ما هغه حدیث وی خو دا ټکی ویلې دی حدیث ته بیا بخاری کې نبی علی السلام اول ور مدینه کې چې کله اسلامی ریاست وجود تراغه او نبی علی السلام سربرا مقرر شو میثاق مدینه او شو دغه په نتیجه کې نو عبد الله ابن ابي ابن سلول باندې خونه لګی دا باندې خونه لګي ځکه په هر ځای کې یو درې قسم خلک د حق او د حق د تحریک مقابله کې یو سیاسی لیډری دویم پیری او دریم غلط مولای مدینه کې سوکو مدینه کې ناکاره مولا سوکو کعب بن اشرف او سیاسی لیډر سوکو عبد الله ابن ابي ابن سلول او پیر سوکو جنې پیر مدینه خطرناک پیر اغا عامر راهبو امیر راهب پیجنې ها مولیانو طالبانو شیخ خبره جنتیانی ایسنی خبر عامر راهب هغه سړی دی چا چې مسجد زرار جوړ کړو او دا چا پلار دی د حنزله رضی الله عنه غسیل الملائکه غسیل الملائکه پلار دی زوی سونه مخلص صحابي پلار غټ پیر راهب د عیسایت نه متاثرم مسجد زراره جوړ کړي نو دا ویار ځای کې غلط پیر غلط مولا غلط لیډر نو دا سیاسی لیډر و نبی علیہ السلام دغه دوران کې اورز بخاری کې راځي چرته سکار والے سره سورلې باندې ناشته او بل صحابي وسره ده زی سعد رضی الله تعالی عنہ د مدینه د انصارو سردارو دغه خوالج الک بارو د مدینه زمکه داسې خورنا کړه کنه یعنی چې باران ماران نینو بس دوړي پورته کی نو نبی علیہ السلام روان دی چیزی نو مجلس او خلق ناس ته پلار کې نبی علیہ السلام سورلیو درولو ورکوش اما موقع کته چې راشه دعوت ورکم ځکه اولو کلونو کې لا مدینه ټوله مسلمانه شوی خو نه وکنه پکې لو مشرکین بو علی کتابو اچ نبی علیہ السلام سورلی دی ته نږدې کړنو لازمی خبره دوړې پورته شي نو دا عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق د غلطه ناس نو پوزه پټه نبی رسول دا دوړي مونږ نه لری کا او ستا خبره بخي خو جمعات کې کینه خلک به درځي به سي ته به کې موږ مجالس او تمراز پدې کې صحابم پکې ناستو بس ارا پاس یا رسول الله رازا او د مرزا یو لوی جنگ شو نبی علیہ السلام قلارک چې اوس خوشر جوړیږي مخ کې لاړ صاد رضی الله عنه ته چلاړ ادا عبد الله ابن ابي ابن سلول دا قامیو ځکه هغه امر راهب چو کنه هغه دراصل دا اوس قبيله سره تعلق لره او عبد الله ابن ابي ابن سلول د خزرج قبيله سره تعلق لره دا خزرجي دی اصل د مدینه د مسجد خوشه خزرجیانو او د قباء مسجد سره خوشه اوس دا تربوران دي اوس قبيلو خزرج نو امیر راهب پیر سیبل تو او سیاسی لیډر دلتاو او الته بیا لره بلم علاقه محله و يهود سیدل نه الته مولوی صاحب ناس کعب بن اشرف مولا دا درې کسان پیغمبر سره مقابله نو د نبی علی السلام قرآن خو خامخ سړی زړه خپش پیغمبر خپشو لاړ نو سعد رضی الله عنه ته شکایت وکړ الا ورغله اوس کار لا او د قامینو ورته استغه قامینه ده عبد الله ابن ابي هغه وخت لا منافقت نو ښکارا شوی پورا وته داسې داسې خبره وکړه او ته یا رسول الله مخه پکې دا دې چې داسې کوي کنه نو د دې وجه ده یو لفظ بخاری استعمال کړي زمو پښتو کې معنی شاید تاسو د د چې دا بغمه دا بغمه لفظ پیژنه ها څوک پیژ اته ګوره بغمه با جوړیان هم پیژني او دا میداني خلک هم 400 و غیره دا خلک وي بغمه نه زړه کې کم چې تو غوسره د د چې دا بغمه ده کنه نو دا د دیو جدا چې د مدینه خلق کې اختلاف په سونو کال یو بل سر جنگي د لوسو خزرج قتل غارت اخر تنگ شو دوی مونږ له یو سر برا پکار دی چې دا اوس او خزرج دواړو مشریو کی او دا جنگ جګړه ختم شي او قوم په متفق شي اخر مونږه فیصله کړې وا او په اتفاق سره ابی ابن سلول عبد الله ابن ابی ابن سلول دا مونږه سربرا مقرر کړو د د تاج پوشی کېدا د بخاری الفاظ مفهوم او ترجمه کو تاج پوشی کېدا ځکه بیا مې یو پروګرام بکاو د عام خلکو کې به د ته پټکې په سر کې چې دا زمون سره سردار او سربرا دی د مدینه دا ریاست او د علاقې زرګر لم د د تاج د پاره سی ور کړي وا خو پای کې تراله نو ارسل اړاله دا غلی ډری حکومت خراب شو زکه دا بغمه دا نو ګره د اعتراض هم زکه کوي مذهبي سړی سیاست سر د سکار اصل کې عدد سیاست کورسه سشوا خراب شو پیغمبر په کې ناس نو زکه وي مذهبي سړی سیاست سر سکار نو سیندی صاحب وی دا اعتراض داو خو بیا په دې باندې باس کین او یاد ساته مذهب او سیاست جدا شي نه ده سیندی صاحب ویلی مذهب سیاست جدا نه ده او ای حنفی تحریک چې ده حنفیت ملت حنیفیت د نبی علیہ السلام کم ملت ته ان تبع ملت ابراهیم حنیفه او ای تحریک حنیفیت وای دراصل په دې ځان پويګه پای کې زهنی عقلی معاشرتی سیاسی او معاشی دا ټول پهلوګان موجود ملت حنیفیت د دې مجموعه ده ذهنی عقلی مذهبی ا معاشرتی سیاسی او معاشی ټول خبرې او بیا دا خبره کوي چې دا ټول خبره یو ځای شي نو الوی ترقی راځي په سماج او سوسایټي کې مذهب می سیاست می معاشرت می معاشیت می ال ترقی راځي نو د دیو جن دا کم خلک چنن سبا د دینی تحریک او سیاسی تحریک منځ کې فرق کوي دا خیال غلط دی وی چې کله وی دا مذهب جدا دی سیاست جدا دی وی دا خلق اصل کې د اسلام رهبانیت طرف ته بوزي ګټونو کې کې نه ملا کی دوړ مغه مسجد تک دا مطلب ده نا او اصل کې زما پنیز سیندی وای زما پنیز حنفی تحریک چه ده حنیفیت اب یک وقت دینی مو او سیاسی مو مذهبی مو او سیاسی مو او څوک چې دا تقسیم پکې کوي وای دا تقسیم په مضبوط بنیادونو باندې نه ده تقسیم غلط مذهب سیاست یو شی ولی اسلام کامل دی که ناقص کامل الیوم اکملت لکم دینکم نو کو صرف جمعه ته پوری شي او مذهب صرف پوجا پاټ ته وي په دې فرق بوې دین او مذهب منځ کې فرق پیژنه دا بل ځای ته به وایو بیا خو زه اوس مخه تراله مذهب ویل کیږي د عبادت او پوجا پاټ طریقې ته دغه مذهبي دا مونږ چې د جمعات کې کم کوو روحانيات سره تعلق د دا مذهب دی یو خو مذهب هغه امام حنیفه مذهب او امام نه یادو په غټه سره مذهب او دین کې فرق سره مذهب ویل کیږي د عبادت او پوجا پاټ او روحانيات ته او دین ویل کیږي د مکمل جون تیرولو نظام حیات تا نو اسلام اوس کم دی مکمل دی که صرف مذهب دی مونږ او داس خبرې دي دین دیو جن چرته قران حدیث کې په اسلام باندې د مذهب اطلاق نشتا په اسلام باندې اطلاق د سره د دین الیوم اکملت لکم دینکم ان الدین عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا دا فرق یاد ساتي اسلام ته مذهب چرتهونه وای اردو کې مذهب په معنی د دین استعماليږي هم خلګي مذهب کنه نه دین خو لیکن علمی او اصطلاحي خبره ده دا چې اسلام مذهب نه ده سره دین ا يهوديت عیسایت هندو مت بودھ مت سکھ مت دا څه شي دي دا مذاهب دي دا څه دي مذاهب ولی ای کی مکمل نظام نشته د هندوانو ټول مذهب مندر د سکانو ټول مذهب ګروا صدا ګوروا دا, دا کس شه دي ګودوارا او دا يهوديت عيسايت صرف ګرجا کلیسا بس چرچ صرف چرچ پورې دای مذهب دی بار آزاد دی او اجتماعي زندګۍ کې د مذهب کار نشته انفرادي خبره ده هغه به د ګرجې د جمعات د مندر د ګورواده دن نه بس نو دا تصور منه ها اسلام د پاره دا منه نه مکمل دین دی نظام دی اسلام دین دی مذهب نه دی نن موږ نه د انګريز د مغرب مطالبم دادا چې تاسو مذهب جماعت پورې محدود کې زموږ تاسو جګړه ختميږي جګړه اصل دا ده امریکا کې جماعتونه پریخي دي کنه کوي دنه مونږ ودس کوي خبرې دي بوش بېمان په افغانستان باندې حمله وکړه او اعلان یو کوي صلیبي جنگونو بدلې اخلو پیږي صلیبي جنگونو بدلې نه ابا الغاز الفکری کی وایو څه شی دی یو طرف ته دا اعلان وکړ او بل طرف ته چې رمضان راغی کنه نو مسلمانانو له د رمضان د روزې د روزه ماتي پروګرام کړو روزه ماته کې دا ډیر ښه کار دی یرامی توپ تم خیال لې ولی ای مذهب منی دین نه منی اسلام دا جګړه اصل پدې کله چې مسلمان مکمل په کوم ورځ اسلام تصور کې او عمل او زندګۍ کې او علم کې اسلام ته دین ویل پریخول او مذهب قدرې اختیار ک پاغه ورځ د امریکې د يهودو نصاراو د مغرب زموږ سر جګړه ختمه جګړه خو دقه ځای کې ده ایو زموږ د جمعه سره چیړ نه ساتي ساتي مونږ کوي او دس کوي خو جمعه سره چې کله چیړ کوي مدرسې ته وې دا د نظام خبرې ولې کوي دا د قانون خبره ولې کوي دا د جهاد خبره ولې کوي دغه خلاف دي نور د دې قیلا قلنا اعتراض جواب رفع الیدین فاتحه سمموتا حیات النبی منز او د ذکر اذکار ذکر حلقه دارنګ نفلونه اشراقونه خکار دې خکار دې کوي خکار دې وي خلاف نه دي په دغه بنیاد امریکا کې جماعتونه پریخي دي نو بعضی خلک نه پوهیږي وای سونه امریکا کې جماعتونه دي د مذهب په بنیاد پریخي دین په نوم نه پریدي په دین په نوم په پاکستان کې نه پریدي پریدي روانه یې نیسی یې چې څوک څه کوي د نظام خبره کوي د دین خبره کوي نو خبره مې دا کوله چې دا تصور غلط دی مذهب نه دی سره دین دی او که کوم ځای کې چا د مذهب علماوم کې مخکینو علماو کې استعمال کړي نو هغه اصطلاحي لفظ نه دی استعمال کړي هغه اردو کې مذهب په معنا ده سره دین دا ده نو دیو جن احتیاط دا کوي چې مذهب اسلام نه څه دین اسلام په دې خبردان پوي دلته زمون کوشش دی چې څه پیدا کو فهم علم شعور دا شي نه ښه ډېر خبرې راشي چې به چرته بل ځای ان شاء الله نیز دکړي موږ دورې دام خصوصیت دا وایو چې ځان پوي کې په دې اصلاحات خو ځان پوي کې په دې دنیا خو ځان پوي کې چې پوي شنو بیا په میدان کې کارو کې پوي نیو سې چغي سوري ځان پوي ولغواړي بهرحال نو خبره مې سکوله ادا چې سیندی صاحب دا خبره کوي دا تقسیم زما پنيز درست نه دی څوک چې دا کوي دا په مضبوطو بنیادونو باندې نه دی لہذا دا خبره صحیح نه ده ان خو یو خبره کړې ده وی زدا ویم نبی علیہ السلام الله مبوس کړو داغه تحریک به یک وخت اغا مذهبي سیاسي معاشي معاشرتي ټولو ولی په دین او ملت حنیفیت باندې وکنه او دغه تحریک در اصل د ملت حنیفیت د عالمی تحریکونو چې عالمی تحریک څوک چلی نه هغه بیا صرف مذهب نه بیا دینی سیاست هم بکی نظام هم بکی او خدا مونږ چې سیاست سیاست وایو نو دا د جمهوریت لعنتی سیاست نه یادو ها سیاست شرعیه دغه صرف نه یادو اسلام چې کوم سیاست ویل نو د عالم با کار په معاشره کې می په نظام کې بمی کو نور سنی شي کوله نو په دې منبر محراب به د ملک په سیاست کې ګوته وای نه به وای قوم رهنمایي باندې کې امامت الکه دا بل پاس شو غلط ته دا پلان کې کار دی ملک کیږي ظلم دی دا غلط دی دا رهنمایي خو کوي کنه دا سیاست دی کنه دا هم سیاست دا به کوي اوس کې سړی وای مولا په منبر باندې هم وای دغه خنه دا دا غلطه ده چې اوس څا پارټي الیکشن ته ولاړه دا خلکو ته دل ووټ مور کو دل ور کنه دا اوس جمهوریت سیاست ته رکا اینه بیا مسلې جوړیږي د مخکې الیکشن کې مولا خبرې کولې کو ورپسې خلک دا خبرې څنګه کوي دا اختلاف سره رکاغه صحیح سیاست خو یو شرعي سیاست او کا خلکو رهنمایي وکا بهرحال خو یو خبره کړې ده وای اس لیے ہم کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین کو سیاست کی ضرورت ہے دا جمله ډیره همش څوک دونه وی چې لکه سیاست اوس اصل مقصود دی نه سوي وی دین کو سیاست کی ضرورت ہے صرف دین ټولغه نه دی سیاسيانو څوک ل مذهبي اي دا سیاست ټول دین ک لاندې دین نور پرېخ نو سیندی که د سیاست خبره کوي نو سوي دین کو سیاست کی ضرورت ہے ضرورت ہے مقصد ځان برسه ضرورت ده خو لیکن که کم ځای کې اوس سیاست ستالاس کې نشتا نو مطلب دا دی چې دا نور وطن پرې دی لاندې به تهذیب الاخلاق سیاست مدنی قومی سیاست تدبیر منځ الله خو بکې ادم سیاست شاه صاحب دی وجنه سیاست ملیه باب تړل دی حجت الله کی نو سیاست ملیه څه ته وی دا رکان نه شو کنه سو هم دقه تهذیب ولا سو ارتفاقاتو سلو سلو ارتفاقات نه دي نو په سلو ارتفاقاتو کې سره تهذیب الاخلاق دی تدبیر منزل دی سیاست مدنی دی او بین الاقوامی سیاست دا څلور وړه په دې کې راځي اوس یو سړی تنه رسیدلې وي نه دام نکوم نو بهر حال دا یو خبره چې د د دا اعتراض دا اعتراض د دې عبد الله ابن ابي ابن سلول او چې د نبی علی السلام باندې چې دا خو یو مذهبي سړی دی نو دی دا سیاست سره س کار لري بس کنه یا ایو الناس عبدو ربکم نو دا بیا بل رکو شروع کیږي ان شاء الله بیا وي دا خو د سیاست نظامونه دي مختلف چې سیاسي نظامونه دي دیموکراسي دا صاحب سیاست ته انګلیش ویلي بیا مختلف ایزونه دي سیکولریزم سره سوشلیزم سره د سیاسي نو انشاءالله پای خبرې کوو تاسو کړئ خو جدا جدا نظامونه دي هغه یې په کورو باندې انشاءالله به ووایو